په تېر درس کې موږ او تاسې ویل چې یو دوه درې مقدمې داسې دي چې تر څو پورې هغه مقدمې وانه ورو او ځان پر ځینې مبادیو باندې پوه نه کړو نو د قانون اساسي په دې ژبه او د دې په دې اصطلاحاتو او په دې کې چې کوم مفاهیم راوړل شوي دي د هغې ماهیت او حقیقت او د هغې اطلاقات او مدلولات دا نه رامعلومېږي. په دې باره کې پرون موږ او تاسې دوه مقدمې واخیستې، یوه مقدمه د افغانستان په اړه وه چې افغانستان څه شی ده چې دوی او ولې دوی دغسې قانون اساسي ورته جوړ کړو امریکایانو د خپل راتګ نه وروسته او دویمه مقدمه بیا د اروپا په اړه باندې وه چې د اروپا څه شی ده د اروپا دین څه شی و هلته مسیحیت څنګه ورغی بیا څنګه تحریف شو او بیا د مسیحیت د تحریف نه وروسته سیکولریزم څنګه را پیدا شو او له دین سره د دښمنۍ د روحیه یا له ژوند نه د دین د ویستلو د روحیه او نظریه دا په اروپا کې څنګه نشأت وکاو چې بیا سیکولریزم منځته راغی ډیموکراسي منځته راغله او د وضعي قوانینو زمانه منځته راغله چې ولې دوی وضعي قوانین جوړ کړل او تر هغه وروسته بیا د بشر د حقوقو د نړیوالې اعلامیې خبره راغله چې د بشر د حقوقو د نړیواله اعلامیې بشري حقوق چې ورته وایي دا څه شی و او همدارنګه د ملګرو ملتو موسسه د ملګرو ملتو د نړیواله موسسه او کوم شي ته چې نړیوال قوانین ویلی کېږي دا څه شی و؟ په دې باره کې د موږ او تاسې په تفصیل سره خبره وشوه او د دې شیانو پېژندل ځکه راته ضرور و، چې په دې قانون اساسي کې بار بار د هغې یادونه کېږي، کله وایي د نړیوالو قوانینو مطابق، کله وایي د بشري حقوقو د قانون مطابق، کله وایي د ډیموکراسۍ تحقق، کله وایي د خلکو په اراده باندې ولاړ نظام، کله وایي اکثریت ته رجوع کول، کله. مختلف شیان کله وایي او نور قوانین چې کله د اسلام ذکر راشي نو بیا ورسره وایي او نور قوانین نو په دې باره کې موږ تاسو تیر درس کې تفصیل باندې خبره وکړه د افغانستان په اړه هم مقدمه وشوه او د اروپا په اړه هم مقدمه وشوه نن یو بل مختصره غوندې مقدمه هم ضروري ده چې سره شریکه کړو خپل منځو کې هغه دا چې غرب په پراخ کې امریکا دا په قطعي ډول نه غواړي چې په ټوله نړۍ کې او بیا په خاص ډول په اسلامي نړۍ کې د شریعت پیاده شي دوی وايي چې اول خو دا په کار ده چې دا خلک له موږ سره په یو ډول ژوند، په یو ډول فکر، په یو ډول نظام او قانون، په یو ډول معیارونو باندې وچلېږي او که بیا خامخا دوی د موږ نه ځان بېل بولي او خپل انتساب خپل نسبت اسلام ته کوي نو خیر دا به مو سره ومنو خو دا اسلام به زمونږ په خوښه جوړیږي د اسلام تشکیل او ډیزاین دا به زمونږ وي په دې باره کې زه د دوی د ځینو مشرانو خبرې تاسو ته نقل کوم تاسو خدمت کې عرض کوم دوی وایي اسلام منو شریعت نه منو اسلام د مسلمانانو لپاره موږ هم غواړو خو ماډریټ اسلام یا منځلاری اسلام هغه کوم ته چې دوی متمدن دیموکراتیک منځلاری اسلام وایي ورته یا معتدل اسلام چې ورته وایي وایي دا ډول اسلام بیا د دغه معتدل اسلام په باره کې زموږ یو بل درس دی په پنځو ساعتو کې دی دا ټوله سلسله پکې شرح شوې ده انشاءالله تاسو ته به بیا درکو تاسو به یې واورئ چې دا منځلاره اسلام څه شی ده او د دې تاریخ څه شی ده او د دې معیارونه او ارکان څه شی دي دا چا جوړ کړ او د څه دپاره یې جوړ کړی ده اهداف او مقاصد څه شی وو او د ده په جوړولو کې د چا نه کار واخیستلی شو او د چا نه کار پکې لا اخیستلی کېږي نور هم او د کومو وسایلو او اسالیبو او طریقو له لارې نه دا په اسلامي نړۍ کې په اسلامي مملکتونو کې دا لګیا ده تطبیق کېږي یا د تطبیق هڅه یې کېږي دې باره کې پنځه ساعته درس ده هغه به بیا انشاءالله تاسې تفصیل باندې په خپله واورئ نو دوی وایي چې اسلام خیر د مسلمانان دي مسلمانان وي خو یوازې نسبت د یوي اسلام ته شریعت په هیڅ صورت نه منو ځینې شیان وایي داسې دي په اسلامي نړۍ کې چې د هغې سره زمونږ جوړه نه کېږي ورسره په قطعي ډول باندې د هغې سره موږ دا ممکنه نه ده چې سازش دې ورسره وکړو جوړه دې ورسره وکړو د 2015 کال د لسمې میاشتې په پنځم تاریخ باندې د امریکا د برتانیې خارجه وزیر یوې تحقیقاتي یو امریکایي تحقیقاتي موسسې ته تقریر کاوه خپل د اسلامي نړۍ په اړه باندې خپل هغه اظهار نظر ورته کاوه د هیریټیج فاونډیشن نو بیا په هغه کې دی وایي چې ځینې شیان داسې دي په مسلمانانو کې چې هغه که په دې کې موجود وي خیر د هغه سره مونږ ګزاره کوو خو ځینې شیان داسې دي چې هغې سره په قطعي ډول باندې ګزاره کېږي نه هغه مونږ نه منو ورسره هغه کوم شیان چې د منلو دي وایي هغه دا دي چې د دویم جنګ جهاني نه وروسته یا د غرب د استعمار نه د غرب د استعمار نه وروسته چې دغه ځینې اسیایي او افریقایي اسلامي هېوادونه چې ورنه ازاد شول په دې اسلامي نړۍ کې یو ډول افکار او توجهات را پیدا شول، کله چې د غرب استعمار د آسیايي اسلامي ملکونو نه افغانستان، پاکستان، هندوستان او خواږه او د افریقایي اسلامي ملکونو نه هغه مصر، فرانسه، د مصر، تونس، لیبیا، الجزایر چې د فرانسې او د ایټالي او دې تسلیم کړي د دې نوې د اروپایانو د تګ نه وروسته په دې خاوره کې ځینې توجهات نوي سیاسي فکري نظامي عسکري توجهات را پیدا شول چې ځینې یې د منلو دي ځینې نه دي د منلو په دې باره کې دی وایي وایي په حقیقت کې دا افکار او نظریه ده چې تروریستان یې په خوځښت راوستلي دي هغه ازادي غوښتونکي حرکتونه چې له دویمې نړیوالې جګړې وروسته په اسلامي نړۍ کې رامنځته شول او د استقلال، مساوات، د وینا د ازادۍ او دې ته ورته نور شعارونه یې درلودل، هغه تر ډېره حده د زغملو او منلو وړ دي او له ډېرو سره یې جوړه هم شوې ده. خو چې کله دې ځای نه موږ لاړو، دلته ځینې شعارونه او ځینې حرکات او ځینې نظریې راپورته شوې چې مثلاً، استقلال موږ استقلال غواړو موږ ازادي غواړو دا چې بیا به د ازادۍ نه وروسته نظام په څه شي جوړوو عقیده به زموږ څه شي فکر به څه شي په دې باره کې له موږ سره یو ډول دي بس موږ ته ازادي راکړئ خلاص د استقلال غوښتنې حرکت وي دا ډېر خطرناک نه ده بس خرچه وي د موږ له اوږو نه ختمه شي وغلوي نظام خو به بیا همغه چلی چې موږ یې غواړو خو اوس به زمونږ په لاس باندې چلی هغه وخت به دوی خپله چلی دا به د خطر خبره نه ده مساوات غواړو د مساوات مساوات دا خبرې رامنځته شوې د وینا د ازادۍ خبرې رامنځته شوې د وینا ازادي د وینا د بیان ازادي او دې ته ورته نور شعارونه درلودل وي دا ټول د زغملو وړ دي او د زغملو وړ وو لډیر سره جوړه هم وشو ورور اوس اصلي خبره کوي خو هغه چې په هیڅ صورت ورسره مذاکرات نه شي کیدای او د مدل او د منل کیدو نه دي هغه دا دي چې په هیڅ صورت نه ورسره مذاکرات او جوړ جاړی کیدای شي او نه د منلو دي هغه وایي دا نظریه اول چې اسلامي خلافت دې بیرته اعاده شي اسلامي خلافت په هیڅ صورت باندې وایي نه منو چې بیرته د مسلمانانو په منځ کې اعاده شي بیرته د مسلمانانو یو نظام یو حکومت یو خلیفه یو شعار یو پالیسي دا دې ولري په دوه زره نهم کال کې بوش د دې بحر الکاهل د هیوادونو یا د آرام سمندر د هیوادونو یو اقتصادي غونډه وه په لاوس کې هلته راغی بي هلته دي اقتصادي غونډې ته وينا کوه اوس په خپله ما واورېده په دې اقتصادي غونډه کې هغه د ټولې دنیا رهبرانو خصوصا د غرب رهبرانو او د دې سیمې رهبرانو ته یو خطرناک اختار ورکړ هغه ورته ویل چې ګورې ای خلکو که چیرې تاسې او موږ او تاسې سره یو نه شو د تروریستانو په مقابل کې د ترورستانو په مقابل کې موږ او تاسې سره یو نه شو او دوی ته ماتې ورنکو نو وای هغه ورځ لرې نه ده چې مسلمانان به د داسې یو نظام خاوندان شي چې د اندونیزیا نه نیولې تر مراکش پورې به یو نظام وي یو به حکومت وي یو به خلیفه وي او یوه به یې خبره وي د اندونیزیا نه نیولې تر مراکش پورې دا څومره اسلامي مملکتونه چې په دې منځ کې پراته دي دا به بیا ټول سره یو نظام شي یو حکومت به شي ځکه هغوی ته دا معلومات ده چې د دې خلکو اله یو پیغمبر یو دین یو کتاب یو شریعت یو دښمن یو د عبادت ژبه یې یوه او دا تجربه مخکې بار بار تېره شوې ده چې دا ټول یو امت دي دین یې ورته وایي تاسې یو امت یاستئ نو وایي دې خلکو د دوی د فکر او نظر ته باید موږ او تاسې ماتې ورکړو د خلافت د اعادې تصور باید د دوی د ذهن نه وباسو کنې دا به ټوله یوه شي د دې سیمې د اندونیزیا نه نیولې تر مراکشه پورې دا ټوله سیمه به یو خلافت شي لکه مخکې چې یو خلافت نو اوله خبره دی وایي چې د منلو نه ده هغه ده چې خلافت د منلو نه ده دې سره نه جوړه کېدلی شي نه په دې خبره مذاکرات دا بیخي د مذاکراتو اجنډا کې داخله نه ده چې مسلمانان دې یو خلافت په دې باندې به موږ د اچا سره جوړه نه کوو دا یو خبره دویمه خبره ده اوله خبره ده چې مسلمانان دي د خلافت اعاده وکړي او دویمه خبره ده چې په اسلامي هیوادونو کې د شریعت تطبیق شي دا موږ ته وایي د منلو نه ده چې په اسلامي هیوادونو کې د شریعت تطبیق شي چې په هر ځای کې وي تاسې وګورئ په دا اوس موجوده دنیا کې په ټوله دنیا کې او په ټولو اسلامي مملکتونو کې چې چا کوشش وکاوه چې په ډیر ساده او مختصر شکل باندې هم وي خو چې د شریعت د عملی کولو کوشش یې وکړ د اسلامي امارت په وخت کې نو ټوله دنیا ورته په یو عسکري تړون په یو سیاسي اقتصادي عسکري اجتماعي فکري تړون کې ورته یو شو دا ټوله دنیا ورته یو شو چې هغه ځان ته مسلمان ویلې او که کافر ویلې که يهودي ویلې که مسیحي ویلې که هندو ویلې که چینایي ویلې که روسي ویلې که د هر دین او مذهب او عقیدې پیروان و دا ټول یو شو ورته چې ولې په افغانستان کې دلته اسلامي نظام دوی د دې نه وېره نه درلوده چې افغانان چې اسلامي نظام دلته تطبیق کړي یا شریعت تطبیق کړي، نو دوی به ډېر قوي شي. دا د دوی د وېرې مبعث یا د وېرې هغه هغه نه و، اصلي علت یې نه و. اصلي وېره د دوی له دې نه وه چې که په افغانستان کې یو وار یو مثال قایم شو د شریعت د تطبیق، نو بیا خو دا شاوخوا ته ملکونو کې دا په اتومات شکل کاپي کېږي. که یو له دلته مثال قایم شو نو بیا خو په شاوخوا تا ګاونډیو ملکونو کې هم همدغه مسلمانان دي، همدغه دین ده، همدغه مذهب ده، همدغه قرآن ده، همدغه احادیث دي، همدغه پیغمبر ده، همدغه فکر و نظر ده، همدغه تګلاره، همدغه عقیده ده، نو بیا به هغوی وایي چې موږ له چا نه کم یو؟ د دې لپاره چې دا شی خور نه شي، دا فکر او دا نظر په نورو ګاونډیو ملکونو کې هم خور نه شي او بیا داسې کره کره اوږد نه شي، ځکه طالبانو ته داسې مفاهیم را ژوندي کړ چې د خلکو نه هېر شوي وو یا غرب د خلکو نه هېر کړي وو چې د شریعت تطبیق دی غرب په تریلیونونو ډالر مصرف کړی وو په تیرو سلو یو نیمو سلو کلونو کې په اسلامي هیوادونو کې د نصابونو لارې د پوهنتونونو لارې د تحقیقاتي مراکزو لارې د حکومتونو لارې د سیاسي احزاب او پارټیو لارې د میډیا او تلویزیون او رادیو او اخبار او د ادبیاتو لارې په دې باندې سرمایه ګزاري کړې وه چې د خلکو د ذهنونو نه دا خبره وباسي چې شریعت هم په دې زمانه کې د منل کېدلو دی بلکې دا د خلکو په ذهنونو کې ذهن نشین کړې وه چې شریعت اوس د منلو نه دی دا د زړې زمانې خبره وه اوس چې حالات بدل شوي دي او د ژوند بڼه بدله شوې ده نو شریعت د دې جوابګویي نشي کولای ځکه دا د ساده زمانې او د عربي جزیرې د خلکو د ساده ژوند د مختصر د ساده ژوند د تنظیمولو لپاره یې صلاحیت درلود. د اوس پېچلي او پرمختللي او معاصر ژوند د تنظیمولو لپاره شریعت د دې صلاحیت نه لري او دغه مفهوم یا دغه روحیه یې تر ډېره حده په مسلمانانو باندې منلې هم وه، د ډېرې ورتلقینولو نه. دومره ورتلقین کړې وه، دومره یې ورتلقین کړې وه چې نور سیکولر تنظیمونه خو لا څه کوې چې منلې یې وه. سیکولر حکومتونه او نظامونه او پوځونه خو لا څه کوي چې دا خبره یې منلې وه، بلکې ملایانو ذهن ته هم دا لوېدلې وه چې لکه شریعت چې د تطبیقېدو نور نه دی. د صوفیانو ذهن ته هم دا لوېدلې وه، د خانقاه ذهن ته هم دا لوېدلې وه، د مکتب او د محراب او د مسجد او د ملا حلقې ته دا هم دا لوېدلې وه، نو بیا به یې کتابونه سره ویل او بېرته به یې شرحه کول، چاپول، خو د الماریو د زینت لپاره. د قاضي په مخ کې به نه ایښودل کېدل سیاسي نظام بل هغې نه نه جوړېده فیصله به د هغې په بنیاد باندې نه کېدله تحاکم به هغه ته نه کېده کتابونه به ویل کېدل تدریسېدل چاپېدل ښه رنګین ښکلي خو بیا به بېرته زینت الماري شو. د المارۍ زینت به شو، یوه المارۍ کې به په زرګونو یا په څو الماریو کې په زرګونو کتابونه مېښي وو، مولانا صاحب یې منځ کې تاوېده او را تاوېده. د ده دا ټول د لکونو صفحو علم، دا به په دې کوټه کې بند و محاصره و. د کوټې د دروازې نه د باندې، بلکې د ده د کور نه د باندې، نه د تطبیق مجال و نه د د دې امکان، ده ته ور معلومېده چې دغه د د لکونو صفحو علم چې ما سره بندي دی په دې کوټه کې، په دې المارۍ کې، دا د بېرون وباسم، نه د دې مجال و، نه دا ممکن و، بلکې په کور کې دننه یې هم دا د تطبیق وړ نه و، ځکه چې د مولانا صاحب زوی به هم ږیره خریلې وه، پیکی به یې لکه د هندوانو غوندې. جوړ کړی و، شکل او لباس به یې د ډیزاین دا به غربي و، په کور کې به یې یا تلویزیون یا راډیو یا نور د غرب د فرهنګ آثار معلومېدل، نو د ده په خپل کور کې هم دغه شریعت د منلو نه و، د صوفي صاحب په کور کې هم د منلو نه و، د ملا صاحب په کور کې هم د منلو نه و، د حضرت صاحب او د پیر صاحب په کور کې خو بیخي د منلو نه و، نو اسلام یوازې یو محض انتساب. او یوه ذوقي متاع جوړه شوې وه یو ذوقي متعه جوړه شوې وه د یو حقیقت یو نظام یو پوځ یو سیاست یو تصمیم ګیري یو پالیسي یو پرمختګ یو عسکري قوت نه و طالبان چې راغله هغوی دا دا ټول شیان بیرته را ژوندي کړل که څه هم په ډېر ابتدایي او ساده شکل کې وو نو غرب ورته پام شو چې ښه موږ دا په میلیاردونو خرچه کړې وه په تریلیونونو دا پوهنتونونه دا نصابونه دا تعلیم و تربیه دا وزارتونه دا رادیوګانې دا تلویزیونونه دا سیاسي احزاب دا تحقیقاتي مراکز زمونږ دا تجارتونه دا مختلف قسم کمپنیګانې سیاسي فرهنګي اقتصادي عسکري، دا ټولې موږ په اسلامي نړۍ کې د دې په خاطر باندې کوو چې موږ دا مفهوم د خلکو د ذهن نه وایستل. ته بیا لاړې زاړه کتابونه راو د قاضي مخکې دې کېښودل او ته بیا ماته په بین المللي معاملاتو کې وایې چې دا روا ده او دا ناروا ده ځکه چې قرآن دا وایي او قرآن دا نه وایي. ته بیا قرآن ماته مخه مخې ته کوې، بیا ته حدیث ماته مخه مخې ته کوې، بیا ته استناد شریعت ته کوې. دا ټکی خو ما د خلکو د ذهن نه ویستلی و، تا دا جرم ولې وکړ چې بیا دې راوایستو؟ دا کتابونه چې ما بندیان کړي دا تا بیا عمل ته ولې راویست دا د حاکمیت نظریه چې اسلام ته د حاکمیت حق ورکړ شي یا اسلام د حاکمیت حق لري په مسلمانانو ما خو مولا بندي کړی و په مدرسه او په محراب کې دا فوز او وزارت او سفارت او مدیریت او ژوند تنظیم ته قیادت ته ولې راوېست ما خو ملا ته په دېم قناعت ورکړ چې بد دمونه کوه خلاص دم چوف ختم خیرات تعویذونه نکاح نوم ایښودل د ماشومانو غوږ کې اذان کول ما خو د ملا ټول دور په دې کې را خلاصه کړی و چې ماشوم غوږ کې اذان کوه که چا رجوع درته وکړه د نامه یو ښه ګلالی نوم ورته کېږده انتظار اوسه چیرته خط متن پیدا شي هلته ورشه که چا ناوې راوسته ته ورشه نکاح ورته وتړه باقي مانده نور د ژوند د نظام د سیاست د اقتصاد د ټولنې د تعلیم او تربیه د بین المللي روابط د دې ساحې نه خو ملا ما ویستلی و تا د ملا ولې بیا په دې ټولو ساحو کې راوست هم د کتاب راوویست عملی دی که او هم د ملا بیرته راوویست د ټولنې سړی دی که د قیادت سړی دی که نو همغه چې دوی د خطر احساس وکړو ټوله دنیا په یو اعتلاف کې راجمع شوه چې د دې خلکو علاج باید وکړو مخکې تر دې چې دا کاپي شي نورو ځایونو ته لاړ شي او د دې د کاپي کېدو نښې له ورایه شروع شوې وي د کاپي کېدلو دا نښې اخوا دېخوا ته شروع شوې وي او د اسلامي نړۍ ډېر جهتونه ډېر جهادي تنظیمونه ډېر لوی لوی شخصیتونه ډېر تاثیر گذار او تاثیر پذیره جهتونه دا راغلي و دلته افغانستان ته او دې ځای کې د دغې تجربې د راخپلولو جذبولو زده کولو او د مشاهدې د لیدلو دپاره دلته دقیق غور و فکر و بررسۍ شروع کړې وې، غرب دې ته متوجه و چې باید دا کار ونه شي، ځکه که دا کار وې وشي نو دا په اتومات شکل ده هم په افریقایي اسلامي ملکونو کې دا راځي، هم په اسیایي اسلامي ملکونو کې دا راځي او بیا نو پسې اروپا ته هم دا قصه راخوځېږي او امریکا ته هم راځي. نو باید دا هسته، دا زړی چې دلته اوس را زرغون شوی دی، دا باید له منځه یوړل شي. دا همغه خبره ده چې د برتانیې وزیر خارجه وایي چې دا په هېڅ صورت د منلو نه ده چې په اسلامي هېوادونو کې د شریعت تطبیق شي. درېيمه خبره چې وايي نه د منلو ده او نه ورسره جوړجاړی کېدلی شي هغه دا چې په اسلامي هېوادونو کې دې د نارينه او ښځو ترمنځ د مساوات نشتوالی را ومنل شي د جنډر مسله چې دوی ورته وايي چې د ښځې او نر ترمنځ چې اسلام فرق کړی ده په مسووليتونو او صلاحيتونو کې دا یې ومنل چې دا فرق به وي نه وي ټول به یو ډول لکه څنګه چې په غرب کې ټول یو ډول مسولیتونه یو ډول صلاحیتونه لري همدا ډول دی دا مو شي معنی ده چې د غرب ټولنیز او اجتماعي معیارونه دي د مسلمانانو لپاره هم قابل عمل او قابل تطبیق شي بلکې تحمیل دي شي د انسانانو د وظایفو او د انسانانو د صلاحیتونو د تقسیم او د توزیع د کوم ترتیب چې اسلام لري دا دې نه وي هغه هغه څه دې وي چې غرب انسانان باید موږ منظم کړو صلاحیتونه باید موږ وویشو مسؤلیتونه باید موږ وټاکو څلورمه خبره ده چې د موږ لپاره نه د منلو ده او نه په هغې باندې چا سره جوړجاړی کېدلی شي مذاکرات به باندې کېدلی شي هغه ده چه په اسلامی نړی کې دې د نظر د نظر د اظهارولو ازادی سلب شي د نظر اظهار دا په ظاهره چورته ګورې نو ډېر بده خبره نه ښکاري خو په حقیقت کې دا د دې معنا دا ده چې هر څوک چې هر څه وایي که هغه د اله په حق کې وای، که د اله په خلاف وای، که د دین په خلاف وای، که د پیغمبر په خلاف وای، چې هر ډول تصور لري، هر ډول ذهنیت دی لري، که هغه کمونیزم ده، که هغه لیبرالیزم ده، که هغه دیموکراسي ده، که هغه هیومنیزم ده، که هغه الحاد ده، که هغه د غرب نه راوارد شوي نظریات او افکار دي، که هغه په هر څه پورې مسخره کول دي یا هر څه ردول دي یا هر څه تاییدول دي، د دې د بیان ازادي دې سلب شي. دا د منلو نه ده او دا کوم نظام چې اوس دلته افغانستان ته راغلی په دې کې دوی خپل افتخار څه شی ګڼي د بیان ازادي موږ د بیان ازادي راوړو هر څوک هر څه ویلی شي د اسلام خبره به پکې بند وي د شریعت خبره به پکې بند وي یوازې اسلام ته د انتصاب خبره ده پکې ازاده ده پروا نه کوي مسلمان یم خو عمل کې به اسلام نه مني د بیان ازادي د بند شي وي دا موږ ته د منلو نه ده وایي ځکه چې دا هر څه د موږ د تمدن بنسټونه دي دا چې کوم شیان یاد شو دا وایي د موږ د تمدن بنسټونه دي او د دې اصولو په سر په هیڅ صورت له چا سره جوړجاړی نشو دا دوه درې کاله مخکې چې په مالي کې دلته په افریقا کې په مالي کې دلته چې جګړه شوه هغه د انصار الدین والا خلک چې راپورته شول او د شریعت د تطبیق خبره یې شروع کړه تاسو به په یاد چې راپورته شول او بیا یې په ځینو ښارونو کې شریعت تطبیق کاوه، ټولنه یې او د خلکو ژوند یې د شریعت د اصولو مطابق عیارول وغوښتل، نو بیا یو غوغا ورپسې راپورته شو، په ټوله افریقا کې، په اروپا کې، په امریکا کې، بالاخره د فرانسویانو نوره حوصله ورته ختمه شوه او په خپله راغله عسکري مداخله یې وکړه. طیارې راغلې، ټانګونه یې راغلل، پوځیان یې راغلل، بمبارونه یې وکول، کلي یې ویجاړ کړل، انسانان یې ووژل، تر څو چې د انصارالدین ډله یې له ښارونو نه وویستله او په غرونو کې یې پناه اخیستلو ته مجبوره کړه، د هغوی تشکیلات، د هغوی نظام، د هغوی قضا، د هغوی حکومت. هغه فلمونه، ویډیوګانې اوس هم شته دي، که تاسو به لیدلې وي چې قاضي محکمه کې ناست دی، د اسلام د شریعت مطابق فیصله کوي، دا یې هر څه ختم کړل، ځکه چې د فرانسې. د اوسني جمهور رئیس فرانسوا هولاند دی د په صراحت باندې وویلې په هغه وخت کې وایي چې نړیواله ټولنه په هیڅ صورت کې او په هیڅ ځای کې د شریعت تطبیق نشي زغملی په هیڅ صورت کې نه لږ نه ډیر او په هیڅ ځای کې د شریعت تطبیق نشي شريط دې نه تطبيق کېږي دا دا ورسره نه شو منلی او وایي دا هغه موضوع ده چې په قطعي ډول نه ورباندې له چا سره خبرې کوو نه ورسره د خبرو امکان شته او نه له چا سره ورباندې جوړجاړی کېدای شي دا د اوس ژوندی چې اوس برحاله د فرانسې جمهور رئیس دا هغه وینا ده نه له دې په دې موضوعګانو باندې له چا سره خبرې کوو نه د خبرو امکان ورسره شته نه ورباندې له چا سره په دې جوړ جاړی کوو د شریعت تطبیق دا نه منو، یوازې انتساب اسلام ته بس دا منو، پروا نه کوي، خو هغه اسلام هم موږ ورته ډیزاین کوو، وروسته د دوی نور نقل قول بیا زه درته را نقل کوم. دوی نه یوازې دا چې د شریعت تطبیق نه مني بلکې دوی خپل د اصل اسلام اصل اسلام د اسلام د دین چې کم ده دا د اصل اسلام بدلول غواړي دوی وایي چې موږ په سلګونو کلونه د صلیبي جګړو نه را دې خواته مسلسل تر ننه پورې په سلګونو کلونه د مسلمانانو په خلاف باندې وجنګېدو وجنګېدو هر ځل چې په جنګ کې ورسره ښکېل شو په شروع کې خو لږ غوندې غلبه د موږ وشي خو وروسته بیا موږ بېرته تللو ته پس پای ته بیا مجبور شو اخب نشینۍ ته بیا موږ مجبور شو هر چې ګورو هر ځل په عسکري لحاظ باندې موږ قوي یو خو نتیجه بیا د دوی په غېږ کې ور ولوېږي د دوی په ځولۍ کې ور ولوېږي کامیاب بیا دوی شي پوځونه اقتصاد وسلې دا د موږ ډېرې خو بری او کامیابي دا بیا د دوی وي په دې باندې دوی پېړۍ پېړۍ دا تجربه ولیدله او بیا چې په دې باندې غور وکړو د اوسنیو استشراقي یا د ختیځپوهنې د څېړنو په نتیجه کې هغوی وايي چې دا زور چې ده دا د مسلمانانو په مټو کې نه ده، دا د دوی په پنډیو او په پښو کې نه ده، دا زور د دوی په ژبه کې نه ده، زور وایي د دوی په وسلې کې نه، وایي دا زور ده په څه شي کې ده، دا زور ده د دوی په دین کې، د دوی په عقیده کې. دا عقیده ده چې دوی فداکارۍ ته، جهاد ته، قربانۍ ته، زندانونو زغملو ته، شهادتونو زغملو ته، په لوږې صبر کولو ته رابولي. عقیده ده چې دوی ته په دې باندې قناعت ورکوي. عقیده ده چې دوی جهاد ته تشویقوي. عقیده ده چې دوی جنت ته تشویقوي. دا د اسلام شریعت دی چې دوی تنظیموي او دوی په نورو ټولنو کې د منحل کېدلو نه راایساروي او دوی د یوې مستقلې علاحده متمایزې ټولنې په حیث باندې په نړۍ کې ساتي نو باید دغه اصل اسلام ورته بدل کو اصل اسلام بدل کو کله چې موږ اصل اسلام ورته بدل کو نو بیا به دوی د هغو مفاهیمو او هغو عقایدو نه چې اوس یې لري او د هغو په زور باندې د هغو په برکت باندې د موږ په خلاف باندې دوی درېږي او جنګ کوي وایي دا به بیا له له منځه لاړ شي او موږ به بیا په دوی باندې په اسانه باندې غالبېدل شي ځکه دوی بیا په هغه وخت کې له موږ سره د مقابلې او د ټکر نظریه بیخي نه لري یو امریکایي صهیونست یهودی مفکر دی توماس فریدمن نومېږي. هغه وايي چې که غرب غواړي چې له اسلام سره د لښکرو په جګړه کې راګیر نه شي، نو د اسلام په خلاف دې په اسلام کې دننه د افکارو جګړې ته ورداخل شي. په اسلام کې دننه، په اسلامي نړۍ کې دننه نه وايي، په اسلام کې دننه دې د افکارو جګړې ته ورداخل شي، یعنې غرب دې په خپله د اسلام د تبدیلۍ او د اسلام د تحریف کار شروع کړي چې دا اسلام په خپله بدل شي وروسته نور هم ډېر اقوال د دوی دي په دې باره کې یو یو بل امریکایي پوځي او سیاسي مفکر دی او د نږدې ختیځ لپاره د واشنګټن د ستراتیژیکو څېړنو یو پخوانی مدیر او د یو کتاب لیکلی په نامه د تروریزم په خلاف فکري جګړه رابرټ سوتلوف نومېږي، رابرټ سوتلوف. هغه امریکا ته توصیه کوي، هغه ورته وايي، امریکا باید په منځني ختیځ او اسلامي نړۍ کې د ځوانانو د عقلونو په راخپلولو او هغوی ته د امریکا په اړه د یو ښه تصور په ورکولو ترکیز وکړي او دې هدف ته د رسېدلو لپاره باید له ناپوځي وسایلو لکه مطبوعاتو، راډیوګانو، تلویزیونونو، موسیقۍ، تعلیمي موسسو، لوبو او امریکا ته د ځوانانو په راغوښتلو کار واخلي او هڅه دې وکړي چې د اسلامي نړۍ د ځوانانو له زړونو او له جهادونو له زړونو او ذهنونو نه جهادي روحیه وباسي د مسلمانانو له زړونو نه دې جهادي روحیه وباسي ځکه دا جهاد چې دی دا د اسلام اصلي شی دی دا په اسلام کې د فرض په مرتبه کې ده په دې باندې الله امر کړی ده کتب علیکم القتال لکه څنګه کتب علیکم الصيام ده داسې کتب علیکم القتال ده نو د اسلام په اصلي اصلي مفاهیمو باندې باید موږ کار وکړو او هغه غلط تعبیر کو هغه غلط تفسیر کو او دغه معنا داسې راوباسو چې دا نوې نسل د هغه په هغه معنا باندې قانع شي چې موږ یې ورته کوو نه په هغه معنا باندې چې په پخوانیو کتابونو کې یا د دوی په دیني مراجعو کې د پخوانه موجوده ده د امریکا د پخواني د دفاع د وزیر مرستیال یا معاون وولف وټس نومېږي وولف وټس د افغانستان باندې چې جګړه شروع کېدل د امریکا دی په هغه وخت کې د ډونالد رمسفیلډ هغه معاون و وولف وټس دی چې کله بوش جګړه اعلان کړه او صلیبي جګړې نوم یې ورکړ ورته، ده په خپله یوه وینا کې وویل، د موږ جګړه د فکرونو او عقلونو جګړه ده. د موږ جګړه په اسلامي نړۍ کې دا د فکرونو او د عقلونو جګړه ده او د دې لپاره چې تروریزم ته ماتې ورکړو یعنې جهاد ته ماتې ورکړو موږ باید په فکري جګړه کې کامیاب شو موږ باید اسلامي فکر تحریف کو خلک ورنه منصرف کو او د هغه په ځای باندې خپل مفاهیم خپل فکر خپل نظریات دا د اسلام په قالب کې د اسلام په نامه باندې خلکو ته ور وړاندې کړو تر څو چې خلک په دې باندې قانع شي چې همدغه شي ته اسلام وایي د امریکا خپل د دفاع وزیر د جنرال ډونالد رامسفیلد چې دی په خپل دی وایي وایي چې موږ چې د مسلمانانو لپاره کوم اسلام غواړو مسلمانانو لپاره کوم اسلام دهغې مثال او ماډل نمونه وه درته وښیم دا وه مونږ چه د مسلمانانو د منځنی ختیځ د هیوادونو او د عموما د مسلمانانو لپاره کوم اسلام غواړو هغه باید داسی اسلام وی لکه د شرقی اروپا د خلکو اسلام لکه د د بوسنیا د خلکو د کوسوبا د خلکو. د مقدونیا د خلکو، د شرقي اروپا د خلکو اسلام چې یوازې او یوازې نوم ورته د اسلام پاتې، نه شریعت شته، نه عبادت شته، نه عقیده شته، باقي مانده اول دوی کمونیزم ځپلي وو، هر څه ورنه کمونیزم اخیستي وو، کله چې شوروي اتحاد مات شو او کمونیزم د هغه ځای نه کډه وکوله، نو بیا ورته غربي نظریات راغلل، غربي نظریات او دیموکراسي او لیبرالیزم دا په هغو خلکو کې خپاره شول. نو هلته اوس یوازې دومره پاتې ده چې د یو چا د نوم د نوم یوه برخه د اسلامي وي موږ اوس د مسلمانانو لپاره چې اسلام کوم ډول اسلام غواړو هغه باید د شرقي اروپا د خلکو اسلام غوندې یو اسلام وي همدارنګه یو یو بل یو په غرب کې یو بل مشهور سړی دی یو تحقیقاتي موسسه یې جوړه کړې په نامه د جهاد واچ دغه د جهادي حرکاتو د جهادي د نظریاتو د څارلو د څېړلو مسؤلیت په غاړه اخیستی چې په نړۍ کې جهاد په کم روخ باندې او کومه خوا ته روان دی د نړۍ په سطحه باندې د جهادي افکارو د ارزونې او د څېړنې د تحقیق او دغې په اړه باندې د د غربیانو د ذهنسازۍ دا مسؤلیت یې په غاړه ده هغه رابرټ سپنسر نومیږي دا رابرټ سپنسر وایي وایي چې نوی اسلام باید په دې معنا وي چې نور د قرآن ټکی په ټکی منل پرېښودل شي نوی اسلام باید په دې مانا وي چې د اسلام د ټکی په ټکی یعنی اسلام چې هغه څنګه راغلی دی او صحابه کرامو منلی دی او بیا په تواتر باندې مسلمانانو ته راغلی هغه فکر د نور زوړ فکر وبللی شي هغه دې پرېښودلی شي او د هغه په ځای باندې دې بل اسلام راوستلی شي وروسته چې بیا یو څوک دی اول د فرانسې وزیر خارجه وروسته بیا د فرانسې صدراعظم شو سرکوزی او نیکولای سرکوزی دا سرکوزی دی هم د اسلام په اړه باندې عجیبه اظهار کوي دی وایي وایي موږ چې کوم اسلام په فرانسه کې غواړو هغه فرانسوي اسلام دی نه د مسلمان نه د فرانسویانو لپاره اسلام من چې کوم اسلام غواړو په فرانسه کې هغه فرانسوي اسلام دی نه د فرانسویانو لپاره اسلام په دې معنی چې موږ فرانسویانو ته حقیقي اسلام ورمعرفي کول نه غواړو بلکې موږ په فرانسه کې د مسلمانانو لپاره یو خپل فرانسوي اسلام لرو هغه ورته معرفي کوو چې هغه زموږ خپل تشکیل ده موږ خپله ایجاد کړی ده د امریکایانو دښمني د اسلامي فکر سره او د اسلام د شریعت سره دا دومره پخه شوې ده چې هم د دوی د پوځي مشرانو په ویناو کې او هم د دوی د سیاسي مشرانو په ویناو کې هم د دوی د قانوني مشرانو په ویناو کې هم د دوی د سفیرانو او هم د دوی په تعلیمي مراجعو کې او نصابونو کې په دې ټولو کې په دې خبره باندې مسلسل ترکیز کوي چې موږ داسې یو اسلام غواړو چې هغه اسلام باید د امریکا لخوا نه او د غرب لخوا نه جوړ شوی وي شریعت ورکې نه وي باید یو بې شریعته اسلام وي د امریکا یو پخوانی جمهور رئیس ریچارد نیکسن هغه په خپلو خاطرو کې لیکلي، هغه وایي چې مسلمانان دا یو لوی قوم دی، لوی ولس دی او د دوی سره د تعامل یا د دوی د خطر او د مشکل نه د ځان خلاصولو لپاره وایي دوه لارې دي، دا یوه لاره یې دا ده چې دا له یوې مخې ختم شي، وایي دا ناممکنه ده چې د ټولې دنیا مسلمانان دې له یوې مخې ختم شي. مسلمانان دې ختم شي، د دې د مشکل نه به مخ خلاص شو. وایي دا غیر عملي لاره ده، ناممکنه ده. دویمه لاره وایي دا ده چې دوی دې په مدني او سیکولر ټولنو کې ویلې کړای شي، ذوب دې کړای شي. د دوی ټولنې د دوی حکومتونه د دوی نظامونه د دوی اجتماع دا د ټوله په سیکولر شکل په بېدینه شکل کې راوستل شي تر څو دوی په خپل هغه خپل مفاهیم خپل اعتقادات خپل نظریات خپل مقدسات دا په خپل پرېږدي په خپل شا ورواړي د موږ سره همرنګ شي د موږ رنګ واخلي نو د اسلام په اړه باندې د دوی نظریات او د دوی کم برنامې چې دي هغه ټولې په دې باندې سره مرکوزې دي، ټولې په دې باندې سره راجمع دي چې مسلمانان باید شریعت ونه لري او د دوی ژوند باید شریعت ورته منظم نه کړي. کوم شی چې د دوی ژوند ورته منظموي یا څوک چې د دوی ژوند ورته منظموي هغه باید د غربي مراجع وي او دا کوم اسلام چې د دوی لپاره معرفي کېږي، کوم اسلام چې دوی ته ورښودلی کېږي، هغه اسلام باید د غرب له خوا نه جوړ شوی وي. اوس دغه د غرب له خوا نه جوړ شوی اسلام دوی په اسلامي مملکتونو کې چې کوم قوانین د مسلمانانو لپاره جوړ کړي یا د دوی تر تاثیر لاندې جوړ شوي دي یا د دوی په فکر باندې جوړ شوي دي یا د دوی په توصیو باندې جوړ شوي دي، د دوی پوځونه د هغې نه ساتنه کوي، د هغې تر شا ولاړ دي، په هغې باندې خرچه او مصارف کوي. دا دا دا ټول دغه ډول اسلام غواړي چې د د دوی یو تحقیقاتي مرکز دی په نامه د رنډ کارپوریشن هغه د امریکا حکومت ته په د اسلامي نړۍ په مختلفو چارو کې مشوره ورته ورکوي او پلانونه او طرحې ورته جوړوي هغوی د اسلام لپاره یو تعریف وضع کړی دی د یکم اسلام چې موږ غواړو هغه باید څه رقم اسلام وي دوی وایي امریکا نوې صنعتي نړۍ او په مجموع کې نړیواله ټولنه یو داسې اسلام غواړي چې د نورې نړۍ له نظامونو سره په یوه لار روان وي. امریکا او صنعتي نړۍ او بین المللي ټولنه دا داسې اسلام غواړي چې د نورې نړۍ له نظامونو سره په یوه لار روان وي، دموکراتیک وي، مترقي وي او په نړیوالو قوانینو، نړیوالو احکامو او نړیوالو اخلاقو وچلیږي. خلاصه خبره که داسې اسلام غواړو چې دا اسلام باید د نړیوالو نظامونو سره په یوه لار روان وي، لاره یې بېله نه وي، هغوی چې په کومو معیارونو چلیږي، دوی هم وچلیږي. هغوی چې څه شته روا وایي دوی هم ووایي، هغوی چې څه شته ناروا وایي دوی هم ورته ناروا ووایي، هغوی چې څه شته ښه وایي دوی هم ورته ښه ووایي، هغوی چې څه شي ته بد وایي دی هم ورته بد ووایي. اسلام باید د نړیوالې ټولنې په خوښه باندې اسلام د داسې یو دین دی چې الله تعالی لېږلی وي پیغمبر د خلق ته رسولی صلی الله علیه وسلم مسلمانانو د هغه منلی وي او د هغه نه دفاع کړې وي او هغه د هر څه ورته مقدس او محترم وي نه وي نړیواله ټولنه به اسلام ورته ټاکي اسلام باید د نړیوالې ټولنې له خوا وي د هغه له خوا نه ورته خوښ شي دویمه خبره ده چې اسلام باید یو خپل ځانګړی بیل نظام او تشخص ونه لري یو بیل شریعت ونه لري بلکې د نور نړۍ له نظامونو سره یو ډول نور نړۍ کې کوم نظامونه کوم عرفونه دي هماغه په اسلام کې هم دي درېیمه خبره دا چې اسلام باید دیموکراتیک وي یعنې د خلکو په خوښه باید جوړ شوی وي. په دیموکراسۍ کې خو د خلکو په خوښه باندې شیان جوړېږي. حل او حرمت، روا او ناروا، نصب و عزل، د ښه او بد د تعین معیارونه، دا خو هلته د اکثریت په خوښه باندې کېږي. دا اسلام باید هم دیموکراتیک وي، مانا په دې کې هم د رایې که د اکثریت خبره ومنل شي چې کوم شي ته خلک ډېر رایه ورکوي او ښه یې ګڼي هغه باید په اسلام کې ښه وګڼل شي چې کوم ډېر خلک یې نه غواړي هغه باید اسلام کې بدل شي هغه په ځای باندې نور حکم راشي نور احکام راشي لکه دا اوس چې کوششونه په ترکیه کې روان دي په اروپا کې روان دي په مصر کې روان دي په ازهر کې روان دي د خلیج په دولتونو کې روان دي جزیره العرب کې روان دي چې د اسلام یو نوې تفسیر او نوې تعبیر راوړي دا دوه درې ورځې مخکې یو کنفرانس په مصر کې شوی و هم پکې د قبطیانو مشر دی پکې ناست دی هغه سیمینار کې هم پکې د اظهر شیخ ناست هم پکې سیکولر بې دینه خلک دا ورکې ناست په شریکه باندې لګیا دي هر څه ته نوي تعریف وضع تعریفونه وضع کوي د جهاد لپاره نوی تعریف وضع کړی دی د خلافت لپاره نوی تعریف دی وضع کړی ده د شریعت د تطبیق لپاره نوی تعریف دی وضع کړی ده د امنیت دپاره نوی تعریف وضع کړی ده، د فساد دپاره نوی تعریف دی وضع کړی ده، د هر څه دپاره نوی تعریفونه وضع کوي، نو دوی وایي چې اسلام باید له نورو نظامونو سره یو ډول وي، دموکراتیک وي، یعنې دلته د دموکراتۍ دموکراسۍ اصول ورکې پیاده شي او د رایې د اکثریت خبره په دې کې مدار د اعتبار وي. قوانین او احکام باید د خلکو لخوا نه د اکثریت په شکل کې ومنل شي نه دا چې د وحی او د سنت د سنت د قداست په بنسټ دی ولاړ وي چې وحی یو مقدس شی ده او سنت او حدیث یو مقدس شی ده دا به په هر صورت کې هغسې منلی کېږي چې څنګه علی مراد الله و علی مراد رسول الله او د سلف صالحین د فهم مطابق دې وي. وایي نه دا دې نه وي، دا باید دې کې دیموکراسۍ ته وخت ورکړل شي، دیموکراسي کې د اکثریت خبره دا مدار د اعتبار ده، اکثریت څه څه ښه ګڼي هغه ته دې په اسلام کې ښه وویل شي او اکثریت څه څه بد ګڼي هغه دې بد وګڼل شي، یعنې اسلام دې دیموکراتیک وي. څلورمه خبره په کې دوی وایي چې اسلام دې خپل زوړ شکل پرې ایښی وي، یو مترقي اسلام دې وي. مترقي، پرمختللی، د اوس زمانې د حالاتو سره، لکه ازهر او د مصر کلیسا او د خلیج د دولتونو دا حکومتي ملایان دا چې اوس لګیا دي د اسلام لپاره مترقي تعریفونه دا اوس وضع کوي لګیا دي. او پنځمه او اخري خبره په دې تعریف کې دا ده چې اسلام باید په خپلو احکامو، په خپله اخلاقي فلسفه کې په نړیوالو احکامو او اخلاقو باندې وچلېږي، په دې کې باید اسلام د خلکو نه په اخلاقو کې او په عرفونو کې، په عاداتو او رواجونو کې په دې کې د نورو خلکو نه بېل نه وي. په دنیا کې چې کوم معترف بها او معتمد بها عرفونه او فرهنګ او عقاید دي او اخلاقي فلسفه ده او د ښه او د بد معیارونه دي، همغه باید مسلمانان هم ومني. نو د دغه ډول اسلام د عملي کولو دپاره دوی، په افغانستان کې هم دا قانون اساسي جوړ کړی چې د تاسو په خدمت کې ده او نن به په دې باندې موږ تاسو خبره کوو ان شاء الله دا قانون اساسي اوس د څه شي او دا جوړ کړی چا دی کله چې امریکایانو افغانستان اشغال کړ نو بیا دوه کاله مسلسل په افغانستان کې د افغانستان سیکولرو جهتونو که هغه د مدني ټولنې په شکل کې وي که هغه د سیاسي احزابو په شکل کې وي که هغه د پخوانیو کمونستانو تنظیمونه چې په نوو نومونو باندې راژوندي شول دا وو دا دلته په داخل د افغانستان کې دوی لګیا وو مفاهیم یې جمع کول او په امریکا کې د رنډ کارپوریشن تحقیقاتي فکري تحقیقاتي موسسې کار ورباندې کاوه او بالاخره بیا په دوه زره او څلورم کال کې دوی یو څو بنیادي ټکي اساسي ټکي داسې راټول کړل چې هغه باید د افغانستان په اوسني نوي اساسي قانون کې متمثل شي موجود شي او دغه په موادو کې راشي یوه طرحه دوی وړاندې کړه، د هغې طرحې نوم دی، Democracy and Islam and the New Constitution of Afghanistan، دموکراسي او اسلام د افغانستان په نوي اساسي قانون کې. په انټرنټ کې پیدا کېږي، Democracy and Islam and the New Constitution of Afghanistan، دا عبارت چې هغه ته ورکړئ انټرنټ ته فوراً یې درته رااړوي، ایران کارپورېشن د تحقیقاتي مرکز. څېړنه ده او د دغه قانون اساسي لپاره د اساسي نقطو د اساسي بنیادي مسایلو د وضع لپاره توصیې دي ورکړي دغه توصیې نهه کسانو امریکایي پروفیسورانو کړي دي یو پکې کویټي الاصل دی کویټي الاصل امریکایي دی او یو پکې ایراني الاصل امریکایي او دا نور اووه کسان پکې اصلي امریکایان او اروپایان غربیان دي. دوی دغه خطوط عریضه یا د دې هغه بنیادي ټکي، هغه اساسي نقطې دا تعین کړې چې دا باید په دې اسلامي، په دې اساسي قانون کې راشي. د هغې مرکزي نقطه، محوري نقطه پکې دا ده چې کله هم چې قانون اساسي کې، د اسلام یا د اسلامي اعتقاداتو یا په اسلام پورې د اړوندو مسایلو ذکر کېږي نو هغه باید په داسې شکل باندې وشي چې هلته ورسره یو قید لګولی شوی او قید داسې وي چې دا دې ورته وي چې د اسلام او د دې قانون اساسي مطابق د اسلام او د نړیوالو قوانینو مطابق د اسلام او د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې مطابق د اسلام او نورو قوانینو مطابق وي دا د نورو ټکی یا د نورو قید د بشري حقوقو د اعلامیې قید د نړیوال قانون قید د نورو تړونونو او میثاقونو قید دا باید هر ځای هر ځای هر ځای ورسره ولګول شي او د دې صیاغت او د عمل لپاره یې د تطبیق کیفیت د داسې جوړ شي چې بیا دا نور پکې د تطبیق وړ وي اسلام پکې د تطبیق وړ نه وي د اسلام یوازې نوم پکې راشي او د تطبیق لپاره بیا دا نور وي ټول ځکه چې وایي په دې نظام باندې مونږ خرچه کوو، د دې پوځ ته مونږ تنخوا ورکوو، د دې پولیسو ته مونږ تنخوا ورکوو، د دې نظام ټوله بودیجه مونږ ورکوو، د دې نه دفاع مونږ کوو، د مونږ ځوانان، د مونږ پېغلې، د مونږ لوی لوی هستۍ، شخصیتونه، جنرالان د هلته وژل کېږي، قرباني کېږي. په غرونو کې اوسېږي، په واورو کې جنګونه کوي، په ځنګلونو کې، په ګرمیو کې، په سختیو کې، په صحراوو کې، په کمپونو کې اوسېږي، هره لحظه د مرګ سره مخ دي، نو دا خو د موږ د مفاهیمو او د موږ د عقایدو د نظریاتو او د موږ د تمدن د معرفي کولو او هلته په افغانانو کې د د دې د ځای په ځای کولو دپاره وروړل. همدغه وجه وه چې کله هغه یو پنجشیری چې مرتد شو هغه عبدالرحمن پنجشیری چې کله یې نصرانیت ومانه نو بیا یو څو ورځې حکومت بندي کړ بله ورځ چې کله هغه بندي شو نو د غرب ټولو مشرانو بلا استثنا د کاناډا مشر د امریکا مشر د برطانیې مشر د ایټالیا مشر د فرانسې مشر د ټولو په واز کومې په صراحت باندې ویل چې زموږ پوځونه ته یې دې دپاره نه دي پراته چه هلته د بیان ازادي نه وي هلته د عقیدې ازادي نه وي په دې قانون اساسي کې په صراحت باندې د هر چا ته د کافر کېدلو حق ورکړ شوی دی هر افغان ته دا وروسته به انشاءالله موږ تاسو په خپله بیا ووایو مثلا د دې قانون اساسي په شپږم او په اوومه ماده کې وایي چې دولت د بشر د حقوقو د نړیوالې اعلامیې په رعایت باندې مکلف دی. د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه دا ده، د دې په اتلسمه ماده کې وایي چې هر څوک د دین د انتخاب حق لري، په دین باندې د پاتې کېدلو حق نه، چې یو څوک د یهودۍ وي نو څوک د یهودیت نه نه اړوي، یا د یو څوک عیسایۍ عیسایت نه دې نه اړوي، یا د یو څوک هندو هندوتوب نه دې نه اړوي. د دین د انتخاب حق لري او دا به پرته د زور او فشار نه وي. د دې په لاره کې به هېڅوک معنی نه ګرځي معنا یې دا ده چې سهار د یو څوک مسلمان وي که غرمې ته دی یهودي کېږي نو کولی شي مازدیګر ته بیا عیسایي کېږي نو کولی شي د شپې بیا هندو کېږي کولی شي سبا بیا ملحد کېږي کولی شي چې کوم دین دی غواړي د هغې د انتخاب حق لري نو چې کله عبدالرحمن پنجشیری باندې د ارتداد خبره ورپسې راپورته شو بیا بندي شو نو غربیانو بیا قانون اساسي ورپسې راویست وایي چې تاسو خو دلته په شپږمه ماده کې لیکلي چې د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه به منو او هلته هېڅ استثنا تاسې نه ده ویلې او د استثنا حق درته نه دی درکړل شوی ځکه چې همدغه د بشر د حقوق د نړیواله اعلامیه په نهه ویشتمه ماده کې وایي چې د دې د تفسیر او د تعبیر حق یوازې او یوازې ملګرو ملتو ته حاصل ده بل هیڅ چا ته حاصل نه ده که یو څوک ووایي چې د بشر د حقوق نړیوال اعلانه زه منم خو په اسلامي تعبیر او تفسیر باندې د هغې حق خو تا ته نه ده درکړی اتلسمه ماده وایي چې هر څوک د دین د انتخاب حق لري او نهه ویشتمه ماده وایي چې د دې تفسیر به یوازې ملګري ملتونه کوي بل یو ډول تفسیر د منلو نه ده او روا هم نه ده چې څوک دې وکړي چا ته اجازه هم نشته نه چا ته اجازه شته ده او که بل چا بل فرد چا وکړه هغه بیا د منلو نه ده نو تاسو خو ویلي چې هر څوک د دین د انتخاب حق لري نو ولې ځان ته دین نه ده انتخاب کړی ته خو ځان ته خپل دین انتخاب کړی په خپله خوښه باندې نو ځکه خو یې په اعزاز او اکرام باندې د افغانستان نه رخصت کړ او په روم کې بیا په ایټالیا کې د ټولې دنیا د کاتولیک مسیحیان د رهبرۍ له خوا نه د هغه استقبال وشو دا د دې قانون اساسي کمال دی چې هر افغان ته د کافر کېدلو حق ورکړي هر اسمان ته اوس نو په دې پورې اړه لري چې څوک جرأت کوي چې کافر شي دا قانون اساسي تر شا ولاړ ده هر څوک چې کافر کیږي او په هر لحظه کې کافر کیږي دا قانون اساسي ورته اجازه ورکړي دا تر شا ولاړ ده د نظام تر شا ولاړ ده د حکومت تر شا ولاړ ده د فوج تر شا ولاړ ده د قضا تر شا ولاړ ده ځکه چې د قانون اساسي عملي کول د دې نظام وظیفه ده په قانون اساسي کې د بشر د حقوقو د نړیوال اعلامي بلا استثناء منل بې له کوم قید و شرطه منل دا ورکې راغلی ځکه د هېڅ قید و شرط ذکر نه دی شوی او په دې کې بیا هر چا ته د دین د انتخاب حق ورکړ شو نو د دې لپاره چې د قانون اساسي دغه مواد تر غلي یو نور دا مقدمه ډیره نه وګدو فقط یو خبره بل هم دی یادول وړ دا غدا چې دا قانون اساسي چې د امریکایانو د نو کسانو جوړ کړو بیا افغانانو ته ورک او افغانانو په نامه باندې بیا دلته دا لکشر او تفسیر شو مثالونه او مصداقونه د افغانستان د واقعیتونو نه ورته راولټول شو او په د اوسني شکل کې دا راغی جوړ شو بیا چې کله دا پاس شو ومنل شو د ولسي جرګې نه نو د دې د افغاني واضعینو د جملې نه یې یو څوک د ډاکټر موسی معروفي په نامه باندې یو افغاني الاصل امریکایي دی چې بیا اوس د کابل پانتون رئیس شو وروسته بیا په هندوستان کې د افغانستان سفیر شو اوس بیرته په امریکا کې دی هغه د دې د واضعینو د جملې نه دی، د افغاني واضعینو د جملې نه دی، ډاکتر موسی معروفي قندهاری دی. د هغه نه پوښتنه وشوه چې په قانون اساسي کې چې دا ماده راغلې ده، دویمه ماده چې د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت دین د اسلام سپېڅلی دین دی د دې معنا څه شی ده یعنې په افغانستان کې به شریعت تطبیق کېږي هغه په صراحت باندې ورته ویل چې نه د دې معنا دا نه ده وایي د دې معنا دا ده چې د افغانستان د خلکو عقیده توحید ده دوی په یو الله باور لري تثلیث باندې باور نه لري او وایي ځکه شریعت د دې معنا نه ده د دې مادې چې د شریعت تعبیرونه مختلف دي احناف یو ډول تعبیري شوافی بل ډول تعبیري ګوري خبرې کوم ځای ته ورسول او حنابلې بل ډول تعبیري مالکیان یې بل ډول تعبیروي، شیعه ګان یې بل ډول تعبیروي او قانوني مواد، قانوني مادې باید د تنازع نه خالي وي، لرې وي، نو ځکه وایي دا د شریعت معنا باندې نه ده دلته. د دې معنا دا ده چې افغانان په یوه الله باور لري. وروسته بیا دا خو بیا د باور خبره خو وروسته بیا شته د دیموکراسي بیا وروسته شرح کړې ده موږ تاسو ان شاء الله په تفصیل باندې په دیموکراسي باندې خبره کوو په دیموکراسي یا په جمهوریت کې خو دا ده چې هلته د الله منل او نه منل دواړه یو ارزښت لري که څوک الله مني هم دیموکراسي ورته نه وایي چې خیر اوسي که څوک یې نه مني هم دا ورته نه وایي چې تا جرم کړی دی په دیموکراسي یا په جمهوریت کې د الله منل او نه منل دا دواړه یو ارزښت لري ځکه چې هغه څوک چې مني هم نو هغوی به هم یوازې په اسمان کې مني، په ځمکه کې الله نه مني. یعنې په ځمکه باندې د الله حاکمیت، د الله نظام، د الله قانون، د الله شریعت، د الله تشریع دا دا بیا هم نه مني. او چې هغه څوک الله مني په ډیموکراسي کې هغوی صحیح ده، تاسې وایي چې الله شته نو الله شته، خو په اسمان کې د ځمکې سره یې کار نشته. پرون موږ او تاسې په د اروپا په اړه د مسیحیت د تعریف او د سیکولریزم د رامنځته کېدلو په اړه باندې چې هغه اوږده مقدمه وویله، هغه دوی له دین نه زړه بد یو، بس دین ته نو دین یې نور تحریم کړی و چې که دین وي نو په اسمان کې اله دې په اسمان کې او دین دې په کلیسا کې، که د موږ ضرورت ورځو به ورته دین به په موږ پسې بیرون نه راوځي، په اقتصاد کې، په نظام کې، په سیاست کې، د ژوند په نورو مرافقو کې په دې کې دین په موږ پسې نه راوځي. نو راځئ چې د دې قانون اساسي چې د دیارلس سوه دوه اتیا کال د دلوې د میاشتې په شپږم تاریخ باندې د هغه وخت د نظام یا د حکومت د مشر د حامد کرزي له خوا نه توشیح شو، رسمي شو او دې نه مخکې لویې جرګې منلی و. د هغې د کرزي د دې رسمي مکتوب چې په دې باندې دا قانون اساسي پیلېږي، شروع کېږي، په هغې کې د دې نه به یې شروع کړو، بلکې د دې موادو نه مخکې بیا د قانون اساسي یو دیباچه ده، یو مقدمه یې ده او تر هغې مخکې هم د کرزي دغه مکتوب دی چې د قانون اساسي یې ورباندې توشیح کړی دی په هغې کې دی خبره کوي خبره به لږ تفصیلي خو اصلي مرغه ټکي ته چې راشو هغه باندې بیا لږ مکس کوو دی وایي د لوی خدای په نامه او د افغانستان د نجیبو خلکو د نیکمرغۍ په هیله نوی اساسي قانون چې د دیارلس سوه دوه اتیا هجري لمریز کال د لیندۍ له دوه ویشتم څخه د مرغومې تر څوارلسمې نېټې پورې په کابل ښار کې د جوړې شوې لویې جرګې له خوا له دولس فصلونو او یو سلو دوه شپېته مادو کې د رایو په اتفاق سره تصویب شو، توشیح او انفاذ یې اعلاموم. د متعال خدای له دربار څخه هیله کوم چې تر څو دغه اساسي قانون د اسلام د مبین دین د حکمونو په رعایت سره د ملي یووالي د ټینګښت، د دموکراسۍ د هدفونو د تحقق، د مدني ټولنې د جوړولو، د ټولنیز، اقتصادي، اجتماعي، سیاسي او فرهنګي سوکالۍ، د دولت او د هېواد د خلکو د لارې ډیوه شي. سوله، برابري او ورورولي د افغانستان د ملت تر منځ تامین کړي. راځئ په دې باندې ځینو ټکو باندې موږ او تاسې لږ شرعي تبصره وکړو، شرعي مکث ورباندې وکړو. په دې کې د حق او باطل هر څه خلط ملط کړي دي. عام افغانانو ته او بېسواده خلکو ته به دا ښه خبرې ځکه اسلام یې په کې یاد کړی دی. نیکمرغي هم پکې یاده کړې ده د افغانانو د سعادت خبره هم پکې یاده کړې ده د متعال خدای ذکر هم پکې کړی ده دی وایي چې تر څو دغه اساسي قانون د اسلام د مبین دین د حکمونو پر رعایت سره یو خواته د اسلام د مبین دین د حکمونو د رعایت خبره کوي اسلام د استسلام په معنا ده د استسلام تسلیما او هر څه دې په مطلق ډول باندې الله ته وسپاري خپل رایه دې پکې نه وي دا د اسلام دا تعبیر ده دا تفسیر ده الله اسلام داسې ته وایي چې راغلی هم دی الله له طرفه ده بې چونو چې را به یې مني او د زړه له تل نه به یې په رضامندۍ باندې مني که رضامندي دې پکې نه وه دا بیا په دې باندې سړی بیا نه مسلمانېږي په عین وخت کې دی وایي د اسلام د حکمونو رعایت وروسته بیا وایي د دیموکراسۍ د هدفونو تحقق د دیموکراسۍ تعریف بیا څه شی ده د دیموکراسۍ تعریف ده ګورنمنټ آف د پیپل بای د پیپل فار د پیپل د خلکو حکومت د الله حکومت نه د دین حکومت نه د خلکو حکومت ټول محوري نقطه پکې خلک دي حاکم به هم جوړېږي د خلکو لخوا دې حاکم ته به قوانین هم جوړېږي د خلکو لخوا تشریع به د چا لخوا نه وي په ډیموکراسۍ کې د خلکو لخوا او په اسلام کې به تشریع د چا لخوا وي د الله لخوا ده دلته دواړه راوستلي دي الله هم راضي کوي لیلا هم راضي کوي دواړه د اسلام رعایت او د دیموکراسۍ د هدفونو تحقق په دیموکراسي کې اصلا د اله لپاره ځای بیخي شته نه ځکه دیموکراسي را میدان ته کله شوه کله جوړه شوه چې کله خلکو د اله نه او د اله د قانون د منلو نه او د کلیسا د منلو نه بغاوت وکړ انکار وکړ دا خو د یو متبادل په حیث باندې راوړاندې کړ په دیموکراسي کې خو اله ته بیخي ځای شته نه وحي او شریعت ته خو بیخي پکې ځای شته نه نو دی هم د اسلام د حکمونو رعایت یادوي هم د دیموکراسۍ تحقق یادوي د اسلام د حکمونو پر رعایت سره ورسته وایي د ملي یووالي یا د ملي وحدت د رامنځته کېدو لپاره اوس راځي په د ملي یووالي باندې سره لږ غور وکړو چې د ملي یووالی څه شی ملي یووالی د دوو ټکو نه جوړ شوی ده یو ملت ته پکې ملي ده یو یووالی ده وحدت ملي وحدت یا ملي یووالی اوس دا چې د دوو ټکو نه جوړ شوی دا هر ټکی خپله لغوي معنا لري او خپله اصطلاحي معنا هم لري ملت په شریعت کې او په اسلام کې څه شی ده او ملت په اروپایي تعریف کې څه شی ده؟ په دې باره کې زما یو درس دی، یو نیم ساعت شاوخوا درس دی، د ملي وحدت مفهوم، دا د چا له نظره په دې باره کې کله به بیا تاسې واورئ، تفصیلات اوس یې مختصر د تاسو په خدمت کې عرض کوم. د ملت په اړه باندې چې څومره آیتونه راغلي دي په قرآن کریم کې او څومره احادیث چې راغلي دي او یا په لغت کې چې څومره د دې شرح او معنا راغلې ده دا ټول د تګلارې یا د لارې یا د دین او د شریعت په مانا باندې وي. په لغت کې ملت هغې لارې ته وايي، تاسې قوامیس سره وګورئ چې په هغې باندې ډېر تګ راتګ شوی، نور هواره شوي، طریق ممل، هغه لاره چه نور اواره شوی ده چه مشکل پکی نه ده پاتی ډیر خلک پی بنی ځی راځی دی لغوی معنا ده او اصطلاحی معنا یی ده دین او طریقه د ژوند تیرولو طریقه ملت ابیکم ابراهیم انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون بالله چه هر چیرته قران کریم کی د ملت ټکی راغلی یا په احادیثو کې د ملت ټکی راغلی، په دې ټولو کې شریکه معنی او یوازینۍ معنی یې د دین ده، که د باطل دین لپاره استعمال شوې ده هم د ملت، لکه یوسف علیه السلام وایي چې ما د داسې یو قوم ملت پرېښود چې په الله یې ایمان نه درلود او که د حق دین لپاره راغلی ده هم د ملت ټکی، که د حق د دین لپاره راغلی هم د ملت ټکی راغلی، که د باطل د دین لپاره راغلی ده هم د ملت ټکی راغلی. او په کتابونو کې یا په تاریخ کې یا د موږ تاسو په تاریخ تشریح کې په دې سلسله کې چې کله د علماء المل اصطلاح کاریږي نو به اطلاق په چا باندې کیږي علماء الاسلام علماء المله الكفر مله واحده چې څومره د ملت لغوي معناوې دي او اصطلاحي معناوې دي، دا ټولې په دې باندې سره راټولېږي چې د ملت معنا ده شریعت او طریقه او دین. ښه! دا خو په اسلام کې شو چې شریعت یې معنا شو، تګلاره یې معنا شوه، دین یې معنا شو، نو اوس ملي وحدت، خو مانا یې باید دا وي چې موږ د هغه چا سره چې ملي موږ د هغه چا سره ملي وحدت لرو چې موږ سره دیني وحدت لري چې څوک د موږ په دین کې د موږ له سره ملي وحدت لري ځکه دا دا هغه وحدت ده چې اساس یې څه شی ملت ده متوجه یاستئ که د دې وحدت اساس څه شی ده ملت اوس ملت وايي په لغت کي څه شته او په شريعت کي څه شته هغه وايي دين ته چه څوک له موږ سره په دي دين کي شامل دی راسره شريک دی نو هغه سره موږ بايد ملي وحدت ولرو دا شرعي معنا راوځي کنه موږ د هغوی سره واحد يو سره يو يو ورسره خو آيا اوس په افغانستان کي دا سیکولر خلک یا دا نوی نظام دا د غربیانو ملګري چې راغلي دا هغه مسلمان ته چې په دین کې راسره یو ده په عقیده کې راسره یو ده په اله کې د اله په منلو کې راسره یو ده د پیغمبر په منلو کې راسره یو ده په ټولو معتقداتو کې راسره یو ده خو د افغانستان د حدودو نه د باندې ده دی له هغه سره زما ملي وحدت مني هغه خلک زما په ملت کې شریکول مني یو څوک مثلا د فلسطین دی یا یو څوک د الجزایر دی یا یو څوک د تونس دی یا یو څوک د امریکا دی یا یو څوک د فرانسې دی یا یو څوک د روسیې دی خو مسلمان دی په ملت کې له ما سره شریک دی په دين کې له ما سره شريک دی هغه دوی دا تسليموي چې هغه د عماد ملت عضو شي هغه سره ملي وحدت دوی مني نه ولې ځکه چې دوی د ملت تعریف د اروپאי تعریف په بنیاد باندې کوي په اروپا کې بیا ملت څه شته ویل کېږي ما د اکسفورډ ډکشنري ورپسې راویستله، هلته مې چې کله ملت د نشن په مانا باندې د هغې تعریف وکوت، نو د هغې مانا او حاصل دا ده وايي چې ملت د د خلکو د هغې یوې لویې برخې نوم دی چې په یوه خاصه سیاسي جغرافیه کې اوسېږي د یوه نظام لاندې او په خپل منځ کې سره مشترک مصالح، مشترکه ژبه او مشترک تاریخ لري. په یوه خاصې سیاسي جغرافیه کې اوسېږي، محدوده سیاسي جغرافیه کې او یوه نظام لاندې اوسېږي، په خپل منځ کې سره مشترک مصالح لري. دا وای ملت دی نه پکې دین ته ځای شته نه پکې عقیدې ته ځای شته نه پکې د کفر او د ایمان خبره ده دلته په دې خاوره کې د دې اروپایي تعریف بنیاد باندې هندو سره زه ملي وحدت لرم ولې په یو سیاسي جغرافیه کې له ما سره اوسېږي، د یو سیاسي نظام لاندې له ما سره اوسېږي، مشترک مصالح راسره لري یا یې زه ورسره لرم. د یهودي سره باید زه ملي وحدت ولرم، د عیسايي سره ملي وحدت ولرم، د کمونیست سره ملي وحدت ولرم. ولې؟ ځکه هغه د دې خاورې بچی ده. څوک چې د دې خاورې بچی ده، هغه د دې ملت بچی ده. نو د ملت تعریف دوی په کوم بنیاد باندې کوي؟ په اروپايي بنیاد باندې که په شرعي دیني بنیاد باندې؟ اروپايي بنیاد باندې. نو په اروپايي بنیاد باندې ملي وحدت د هر هغه چا سره راځي چې هغه کافر ده، مسلمان ده، یهودی ده، زندیق ده، مرتد ده، چې هر څوک ده خو چې د دې خاورې بچی ده او په دې سیاسي جغرافیه کې له ما سره اوسېږي، په دې نظام کې له ما سره اوسېږي. او له ما سره مشترک ژبه او مشترک مصالح او مشترک تاریخ لري دا د ملت فرد ده له دې سره زه ملي وحدت لرم نو بیا کفر څه شو اسلام څه شو بیا دا څه شو چې مسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مسلمانان امه من دون الناس دي د نور خلکو نه دوی یو علایده امت دی او کفر یو بل ملت دی دا دا خبرې بیا څه شوې دا د ولا او برا خبره د کفر د اسلام خبره بیا د جنت او د جهنم د معیارونه دا دا بیا څه شوې دا فرق بیا نو څه شو دا بیا ټول یو ملت شو نو او چې کله یو ملت شو نو بیا حقوق هم سره مساوي شو حیثیتونه بیا سره مساوي شو صلاحیتونه بیا سره مساوي شو ورسته ډېرې خطرناکې خبرې راځي په دې قانون اساسي کې چې دلته هر کافر ته د رئیس جمهور کېدلو حق شته ده ځکه چې دی وايي چې د افغان اطلاق په چا باندې کېږي، دا به وروسته په بله ماده کې راشي. وایي د دې خاورې هر اوسېدونکی چې د دې خاورې تابعیت لري، هغه افغان دی. هغه څوک دی؟ هر څوک چې د دې ځای تابعیت لري رسمي، هغه افغان دی. دې ته به نه کتل کېږي چې د ژبه، رنګ، قوم دا څه شی دی. وروسته بیا په بله ماده کې وایي چې هر افغان د کاندیدولو او کاندیدېدلو حق لري. یو وارې د دې ځای هر اوسېدونکی، که هغه یهودي ده، که کافر ده، که مسلمان ده، که ملحد ده، که کمونیست ده، که سیکولر ده، که لیبرال ده، که هندو ده، که هر څوک ده، یو وارې هغه افغان شو، د دې قانون اساسي د تعریف مطابق بیا هر افغان ته، د انتخابولو او انتخابېدلو حق ورکړل شو، نو کافر ته د رئیس جمهوري، ریاست جمهوري لپاره د انتخابېدلو حق ورکړل شو که نه؟ د قاضي کېدلو لپاره حق ورکړل شو که نه؟ د وزیر کېدلو لپاره حق ورکړل شو که نه؟ د قاضي القضات کېدلو لپاره حق ورکړل شو که نه؟ لږ هلته استثنا ورکې نشته او بیا چې کله د دې هر یوه لپاره مواصفات ذکر شوي دي، د رئیس جمهور لپاره چې په دې قانون اساسي کې کوم مواصفات ذکر شوي په هغه کې دا شرطونه مې کړي چې دا دا دا دا شرط مې پکې اسلام پکې شرط نه ګڼي په افغانستان کې د رئیس جمهور کېدل لپاره قانون اساسي اسلام شرط نه ګڼي دا شرط ګڼي چې د بشر د حقوقو ناقض نه وي دا شرط ګڼي چې جرم ور باندې ثابت شوی نه وي دا شرط نه ګڼي چې مسلمان دی د قاضي او القضات کېدل لپاره مسلمانۍ شرط نه ده د رئیس جمهور کېدلو لپاره مسلماني شرط نه ده. د وزیر کېدلو لپاره مسلماني شرط نه ده. ځکه هلته د هر افغان خبره شوې. یو وارې افغان تعریف شوی، بیا هر افغان ته د کاندیدولو او کاندیدېدلو بلا استثنا مطلق حق ورکړ شوی دی. نو بیرته راګرځي ملي وحدت خبرې ته ملي وحدت یعنی کفري وحدت خو چې یو وحدت چې داسې دی وي چې په هغې کې د کافر او د مسلمان فرق نه وي د هندو او د مسلمان فرق دی نه وي د ملحد او د مسلمان فرق دی نه وي او دا ټول د یو ملت وګڼلی شي او دا د ټولو د مشترک صلاحیتونه وي، د دې ټولو د یو ډول حیثیت وي، د دې ټولو د یو ډول حقوق وي، نو بیا تاسې ووایئ چې دا اسلام شو که دا کفر شو؟ او هغه تعریف چې شرعي او دیني تعریف د دې ده او لغوي تعریف یې ده ملي وحدت، نو په هغه کې خو دوی موږ سره د افغانستان د حدودو نه د باندې چې کوم مسلمانان دي، په دې ملت کې راسره شریک دي، یعنې په دیني معنا باندې. خو په دې سیاسي جغرافیه کې راسره د ننه نه دي هغه راسره مني چې زمونږ د ملت آزادي شي نه هغه خو نه راسره مني دا راسره مني چې یو څوک ملحد دی کمونیست دی هغه له دې ملت نه وباسو د افغانستان اوسېدونکی ده د افغانستان تابعیت لري دا راسره مني چې دا د ما په دې ملت کې نه دی زه دا نه پرېږدم په دې ملت کې ولې دی کافر دی دا راسره مني نه دا راسره مني چې زه چې دا هندو دی دا د ما په ملت کې نه ده دا را سره مني نه مسلمان د بل مسلمان را سره په دې ملت کې مني نه او د دې ځای کافر د دې ملت نه په ویستلو ویستلو ته پرېږدي نه چې ویې باسي نو کوم وحدت چې باید یا کوم نوم چې باید د دغه وحدت لپاره انتخاب شي په یوه خاصه سیاسي جغرافیه کې هغه په کار ده چې هغه سیاسي وحدت وي. که دغه ته سیاسي وحدت وویل شي نو څه دونه لوی حرج پکې نشته ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم هم چې یو نظام جوړ کړی په مدینه منوره کې د دې مدینې منورې میثاق چې ورته وایي په هغه کې یهودان هم شریک په سیاسي لحاظ په هغه کې شریک مسؤلیتونه یې درلودل تحاکم به پکې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کېده. اخري رجوع د امر به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کېدل خو باقي مانده د یهودو قبیلې هم په هغه تړون کې شریکې وي نو سیا... که دې ته سیاسي وحدت ویلی شي څه پروا نه کوي ویني دوی په خپل کفر کې موږ په خپل اسلام کې خو په یو سیاسي نظام کې سره اوسېږو خو حاکمیت به د اسلام وي باقي مانده د دین پکې اوسېږي اسلام خو دی بیا محروم کړی نه دی د ژوند نه بلکې د ده د ژوند نه دفاع د ده د مال نه دفاع د ده د ابرو نه دفاع دا خو بیا اسلام په خپلو اتباعو پیروانو باندې لازم ګڼلې ده بلکې چې دی بیا اهل ذمه شي او دی بیا هلته د مسلمانانو د نظام منونکی وي د سیاسي نظام او یو مسلمان راپورته شي دی ووژني هغه مسلمان به پرې باندې وژلی کېږي د ځینو علماو په رایه باندې خبره دا ده چې اوس په دې قانون اساسي کې دا مفاهیم داسې سره خلط ملط کړي دي چې یو خواته وايي د اسلام د حکمونو رعایت او بل خواته وايي د ملي یووالي د ټینګښت په خاطر ملي یووالی ټینګوي. اسلام کې مسلمان بېل دی، کافر بېل دی. په ملي وحدت کې کافر او مسلمان سره یو دي که بېل دي؟ یو دي. د دغه تعریف مطابق چې دا دوی کوي خو یو دي او د هغه تعریف مطابق چې اسلام یې کوي هغه دوی نه مني. وروسته دی وایي د دیموکراسۍ د هدفونو د تحقق لپاره د دیموکراسۍ د هدفونو د تحقق لپاره د دیموکراسۍ تاریخ چې پرون موږ تاسو وویل او تعریف هم نن ووایي چې ګورنمنټ اف د پیپل بای د پیپل فار د پیپل د خلکو حکومت د خلکو په لاس د خلکو لخوا نه دیموکراسي یوازې د یو نظام یا د یو حاکمیت د طرز طریقې نوم نه دی بلکې دموکراسي یو دین دی په دې مانا چې دا کوم خلک چې د اکثریت په نتیجه کې د اکثریت د رایې په نتیجه کې د حاکم په حیث باندې ومنلی شي نو دوی به بیا د حکومت په کوم قوانینو باندې کوي هغه قوانین به څوک تعینوي د هغه قوانینو وضع به څوک کوي هغه بیا هم دا خلک کوي ځکه اله ته بیا هم حق نشته وحی ته بیا ورته حق نشته شریعت ته بیا ورکه حق نشته ده نو دیموکراسي کې به هم حاکم د خلکو لخوا انتخابيږي هم به قوانين د خلکو لخوا نه وضع کیږي او دیموکراسي راغلي د دې لپاره ده چې د دین حاکمیت د منتفي وګڼي دین ته د پکې ځای نه نو یو یو ځکه وایي اسلام د حکمونو په رعایت. که د اسلام د حکمونو رعایت وي نو بیا خو دیموکراسي کفر ده، بیا د د کفر د هدفونو د تحقق څه معنی چې هم د د اسلام هدفونه تحقق شي او هم د د کفر هدفونه تحقق ومومي. دا عجیبه تناقضات دي، دا ټول علمي تناقضات دي، دې ته چې په علمي نظر باندې وګورو د کتابونو د تعریفونو، د ډکشنریو، د قاموسونو او د حقوقي کتابونو د دیدګاه نه هم چې ورته وګورو د تناقضاتو یوه عجیبه مجموعه ده دا. بس دا ټولې مادې یو بل ته سره غاپي یو د بل سره غاړه نه وړي اوس دی وایي د مدني ټولنې د رامنځته کولو لپاره مدني ټولنه مدني ټولنه یو خپل خاص مفهوم لري هغه ته انګلیسي کې د سیول سوسایټي چې ورته وایي مدني ټولنه، مدني ټولنه د د هغو تنظیمونو، ټولنو، د هغو بنسټونو نه عبارت ده چې د دولت له کنټرول نه به د باندې په سیکولر ډول په غیر د دې نه چې دین ته د تحکم ولري، د دې ټولنې د تنظیم لپاره د چوکاټونه جوړوي، د مختلفو اتحادیو، د مختلفو تنظیمونو، د مختلفو ټولیو په شکل کې، خو تحکم به یې شریعت ته نه وي، حکومت ته به حسابدې نه وي، بلکې حکومت به دوی ته حسابدې وي، کوم ته چې سول سوسایټي وایي، دوی به خلکو لپاره ځینې رفاهي، فرهنګي، ځینې تعلیمي کارونه به کوي. حکومت به دوی ته حسابدې وي، دوی به د حکومت انتقاد کولی شي، حکومت به د دوی انتقاد نه شي کولی، حکومت به د دوی سره محاسبه نه شي کولی. دوی به خپله بودیجه له کومه کوي؟ د غرب نه، امریکا نه، د نړیوالې ټولنې نه، د ملل متحد نه، د خارجي منابعو نه، د دې نه به اخلي. حکومت ته به حسابدهي نه لري او حکومت چې کوم اقدامات کوي، دوی ته به رجوع کوي، د دوی نه به اجازه پکې اخلي. تاسې ګورئ چې څومره مهم مهم تصمیمونه دلته په افغانستان کې نیولی کېږي په حکومتي سطحه باندې، نو بیا د مدني ټولنو اعضا ورته راغواړي، که هغه د انتخاباتو فیصله وي، که هغه د لویې جرګې فیصله وي، که هغه د کوم قانون د ردولو وي یا د قانون د پاس کولو وي یا د نړیوالو سره د کوم تړون خبره وي، که هغه سیاسي تړون وي، که هغه پوځي تړون وي، که هغه اقتصادي تړون وي، بیا د مدني ټولنو د ازاد دور ته راغواړي. دا مدني ټولنه په اصل کې جوړه شوې ده د دیني ټولنې په مقابل کې. هماغه پرونۍ کیسه ده چې ما تاسو ته وویلې، په اروپا کې د دین نه خلک تنګ راغلل، نو بیا یې دین لغوه کړ. چې دين يې لغوه کړ نو وایي بیا به دا ټولنه او دا اداب په څه ترتیب باندې تنظیموو؟ وایي دا به په لادین شکل باندې په هغو اصولو باندې چې دین پکې کې دخالت ونه لري د ښار خلک به خپله سره راټولېږو مختلفې اتحادیې به ټولوو مختلف شیانو ته به په خپله معیارونه ټاکو کوم ته چې موږ خوښ وو هغه به ښه کوم چې بد وو هغه بد حکومت به راباندې حاکمیت نه لري ولې ځکه وایي چې موږ دا دومره کړاوونه چې په اروپا کې ولیدل دا ټول موږ د چا له لاسه ولیدل د حکومت له لاسه حکومت باید قوي نشي حکومت باید فی اقل الحدود وي حکومت باید مستبد نه وي حاکم نه وي هر څه باید د حکومت په لاس کې نه وي ځکه چې کېدای شي بیا مغه استبداد خواته منګه بوزي هغه کوم چې د ډارک اېجز یا د تیارو د زمانې استبداد و یا کوم چې د فرانسې د دې انقلاب نه مخکې یا د سیکولریزم د راتګ نه مخکې چې د کلیسا او د بادشاه انډیوالي وه که نه هغه کیسه خپرونه تاسو ته ما وکوله ټوله نو دوی وایي چې که حکومت ته قوت ورکړ شي او مطلق صلاحیت ورته ورکړ شي او په هر څه د حاکم وي نو کېدای شي بیا استبداد رامنځته شي نو د دې لپاره چې استبداد رامنځته نه شي باید دا ټولنه په دوه ډوله باندې تنظیم شي یو د حکومت لخوا نه هغه باید یوازې خدماتي اړخ ولري یو باید د د ژوند د تنظیمولو لپاره د ښو او بدو د ټاکلو لپاره او د اخلاقي او فکري او د نورو اعتقاداتو او اعتقادي مفاهیمو د تعین او تحدید لپاره هغه کار باید د چا وي؟ د مدني ټولنو. مدني ټولنه به په دین نه ولاړی او په اسلامي نړۍ کې بیا ولې دوی اوس د مدني ټولنې مدني ټولنې سیفل سوسایټي سیفل سوسایټي دا خبره ډېره کوي په دې خاطر باندې چې دلته غربیان دا هم نه غواړي چې د حکومتونه دې دلته قوي شي ځکه چې د حکومتونه که قوي شوی بیا دوی هم رانه سرکشي کوي باید د دوی په څټ باندې یو بل شی ایښی یو بل بار ایښی وي چې د هغې نه سر ونه غړولی شي تاسې ګورئ چې کله هم کوم حکومت د غرب د کومې پالیسۍ مخالفت وکړي، یو وارې مدني ټولنې بیا مظاهرو ته راووځي، په حکومت باندې فشارونه زیات کړي، حکومت د هغې خبرې تسلیمۍ ته وادار کړي. نو د مدني ټولنو د تحقق لپاره نو هم پکې مدني ټولنه دی غواړي، د سول سوسايټي د د معاصر تعريف له نګانه هم دی د دموکراسۍ د هدفونو تحقق غواړي، هغه چې اله ته، دين ته، شريعت ته، وحي ته پکې هېڅ ځای نشته، هر څه به بشر د خپل ځان لپاره په خپله کوي او هم پکې دی ملي وحدت غواړي هم بيا پکې د اسلام د احکامو رعايت غواړي. دا ټول سره په خپل منځو کې ناممکنه دي. دا ټول تناقضات دي اسلام وایي چې دا ته تر هغه مسلمان کېدای نشي چې تر څو هر څه د ما ونه مني حکم بم دی الله او امر بم دی الله نکم مسلمان ناری نه نکم مسلمان خزه ته دا اجازه شته ده چې د هغه یو انتخاب او اختیار وي د هغه څه په اړه چې الله مخکې په هغه باندې فیصله کړې الله چې د څه په اړه باندې څه حکم فرمایلی نه کوم نارینه ته د انتخاب د بدیل د اختیارولو حق شته نه کوم ښځې ته هېڅ چا ته نه شته او چې څوک داسې کوي هغه مسلمان نه ده نو دا خو د مقدمې خبره شوه د ده د مکتوب کې چې د کومو راغلو مفاهیمو ده تر هغه وروسته بیا د مقدمې خبره ده د هغه د دې باچا د دې قانون اساسي چې ده په دې باندې به مې انشاءالله په تفصیل باندې سره خبره وکړو یوه خبره ډېره د یادولو وړ ده هغه دا چې د دې قانون اساسي د اول حرف نه نیولې تر اخر حرفه پورې چیرې هم پکې د شریعت ذکر نشته ځکه شریعت خپل مفهوم لري شریعت معنا د قوانین او د اسلام معنا د دوی وای وای دا یو ذهني اعتقادي خبره ده تصوري خبره ده پروانه کې مسلمان دي خو قانون به مدني مني قانون به وځي مني نو که په دې اسلامي ممالک کې چې خلکو باندې اوس منل قانون به یا سیکولریزم مني یا به دیموکراسي مني یا به کمونیزم مني یا به د خپل روا او رواجونو د هوا او هوس په بنیاد باندې یو شی جوړ کړی ترتیب کړی هغه به مني بیا به ځان ته مسلمان وایي زه مسلمان ځکه دوی وایي دا اسلام چې ده دا قانون نه ده قانون هغه دوست د قانون تعریف بیا د قانون سازي په خپله کوي وروسته وایي چې قانون هغې مسوبې ته وایي چې د ولسي جرګې د دواړو مجلسونو له خوا نه منل شوی وي او د جمهور رئیس له خوا نه توشیح شوی وي، هغه قانون ده. شریعت ته دوی قانون نه وايي، ځکه هغه نه ولسي جرګې منلی نه هغه توشیح کړی دی. او که بل څوک بل فرض څوک راځي شریعت ولسي جرګې ته وړاندې کوي چې دا دې باندې تاسو رایه ورکړئ او بیا یو څوک تصدیقوي دا دا یو په دې تصدیقولو کافر کیږي دا بل په وړاندې کولو کافر کیږي ځکه د الله شریعت راسا باید ومنل شي هغه باندې د بل چا رای اخیستل او د بل چا موافقه یا رد ته خودل دا په خپل د کفر عمل د الله د حکم ردونکی څوک نشته ده لا معقب لحکمه والله يحكم الله حکم کوي او د الله د حکم ردونکی څوک نشته هغه څوک چې ولسی جرګې ته وړاندې کوي او څوک راځي وایي چې د ولسی جرګې د هغه پارلمان لار نه شریعت حاکمول غواړم او هغه بیا د شریعت بل یعنې شریعت یو حکم دا راوړي چې صاحب دې باندې تاسې رایه ورکړئ چې دا اوس ومنو که ونه منو دا په دې وړاندې کولو باندې کافر کېږي دا ځکه چې یو بل څوک د حاکم وګاڼه په دې باندې د یو بل چا د رایې نه یې لاندې وګڼله د بل چا موافقه یې په دې اړه باندې شرط وګڼله په دې وړاندې کولو باندې لا دی لا دین نه وځي کافر او هغه بل څوک چې موافقه ور باندې کوي هغه خپل ځان اعلی وګاڼه په دې باندې دا نه د چا وړاندې کولو ته ضرورت لري نه د چا موافقې ته ضرورت لري چې ردی هغه خو د شروع نه کافر دي چې دا وړاندې کوي او موافقه پې باندې کوي علما وایي چې دا هم کافر کېږي ځکه چې د خپل ځان حکم وګاڼه په دې شریعت باندې په داسې حال کې چې شریعت په خپل ځان باندې حکم نه مني شریعت به په خپل حاکم وي شریعت به حاکم هم په خپل وي حاکم به په خپل وي او دا به رأسا عملي کیږي دا به هغه لحظه نه دا عملي شوی دا موافقه په دې باندې شوی چې جبريل عليه السلام پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ورسپارلې چې ورته ورکړې بس دا نور رسمي ده